د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 د دې لپاره ذکر وچ غوري د یې اسباب ختم کې ار وغزان سره زړه کې یاد ساته او خبره کړه چې تزین زن زین دلار اول چې ورګه سس کارونه چې زبا کوم ها چې دا مې ير نشي او دا شانته مشقت کې به پریوزه پریشانی ورته جوړ شي ولی دنیا کې بیا ډېرې مسلې دي اده جنت کې هغه مسلې نشته ان لك الا تجوع فيها یقینا استاد پارا داري چې تبنو کې کېږي په جنت کې خوراکونه زیات دي دا مسئله پکې نشته اتن د پکې هم نشته ارسو خیسته ماحول له خوراکیات زیات دي فوسوس الیه الشیطان وسوس وکړه د شیطان قال یا آدم وی وی آدم علیہ السلام هل ادلک آیا خبر کم تعالی را علی شجرۃ الخلد هونه د همیشوالی او ملک لا یبلا او بادشاہ چې چر نه زړیږي دا یو څه درته خیمه یو ونه چې خوراک ته وکا نیو به همیشه پاتې شي او بل ولې بعد شهیدات حاصل شي ته چې زړی کې نه غوړې ښا نن باندې ته حرام خسته کوي کنه چې دا طریقه ته وخیمه چې د مهنت او کسب نه بیغمه ازمره په اسانه بدل کوته تیار تنخواه راځي ختم کده جیداد لرکا اکیدا غزه په بانک کې بیغمه نه د غلی راشتا نه ډاکو راشتا زه بیغمه اجر تیراډه کوا پوهیږي نه دا دا شیطان دی لګیا دی ښا تا ته به وسوسه چې په حرامو کې باندې اخته کوي تو توایا چې سړیا دا د دنیا سيزونه دي دا چا بورا نکړو ولې ځان له آخرت تبا کوما کله لوګه کله مړه کله تنده دا څه خري او چې دا دنیا تیر شي او د آخرت خواږه په ځان لجمع کوخه تبو ته داسې وي او خلاف وکړه د علی السلام په یرا د خپل رب د حکم څنګه نو تنگ شو څنګه چې ته ویلو چې پاتش کا تنگ بشي ناکه چلو شکر فغوا تنگ شخه معنا ده دا بنوایو چې نا پرمانی او کړه د علی السلام د خپل رب له گمراه شو توبه واصا حکم رستو کو په یرا سره آدم علیه السلام د خپل رب څخه وانه تنگ شو په شقت کې پری وته هغه تکلیف وته ورسېد هغه برخه کم شو ثم تباه رب بیا ورګه دل را رب دجو فتاب علیه مهرباني وکړه په دمانه وحدا او لار او تاسو مکړه بیا هغه مرتبه ته ورسوخه د هدایت درجه ته او استقامت ولا ورکو دا دا هغه خبره نه دي چې څنګه ویلي چې حسنات الابرار سیئات المقربین دا عام نیکانو خلق نیکي چې دي نو مقربین چې الله ته نږدې دي هغه دغه ګناونه ګڼل شي ان ګنا نه خدایي درجه دومره ده چې دغه په شان دغه په نسبت باندې هغه ترک اولا نشي ګڼل ترک اولا ورته چې اولا پاتې شي نو دا خو د آدم علی السلام نه یې راشو د مخ کې نه راته و چې فنسیا چې ورغه یې رشو نو ځکه راته مخ کې و چې ستان دا دې یې رشو چې قلم دراواغستو د چې آدم علی السلام نه ډېر لوی ګناه شوی دی ستان دې یې رشو پان ورته ویلو کنه چې یې باندې نن ډېر خلکو دا یې کړه علی کله وکړه آدم علی السلام باندې الله په حدیثو کې ثابت و چې ګور آدم علی السلام د نسبت د ګناه نشي کېدی نو حدیث پاک کې راځي کنه د موسی علی السلام هغه ډېر سخت طبيعت و چې د آدم علی السلام سره سیوځه شنو یو خپل کې بحث وکړو مناظره جوړ کړه نو موسی علی السلام ورته وی چې دغه انت الذي اخرجت الناس من الجنه بذنبك واسقيتهم تا غسړی کنه ګور خلک د جنت نه راويستو نو په خپل زم سره اټول له بدبخت ګور په دنیا کې دا مشقتونه دي او مهنتونه دي دا تا دا کارو کو نا قوم ادم علی السلام پر ټول پلارو پیغمبر او مشرو ناغه ته چې یا موسی تزان نه یاد انت الذی تا غسړې چې استفاق الله برسالاته وبکلامه تا الله غره کړې ګور د خپل کلام د پاره د پیغمبرې د پاره نو اتلومنی على امر كتبه الله قبل علي قبل ان يخلقني تمام علامت کې په هغه څه زبان دي چې هغه الله پاک لیکلو زما د پیدایش نه مخکې په ما باندې دا ودا سکیږي دا غره تقدیر مسله ده موسی علیہ السلام بیا غږ نه کول مناظره آدم علیہ السلام وګټل وګوره دا خو الله لیکلو دا څه کنه دې د پاره احادیثو کې دا ویلي چې تاسو آدم علیہ السلام ته دا نسبت نه کېخه خلک هغه موسی علیہ السلام جوړ کړی دي چې هغه دا کړو ګناه کړو ادا قران سلوي هم مجتباو بیا غره کړو غللا رب د رب رب د فدا علی نو مهرباني وکړه د باندې وحدا هدایت ورته هدا دا مطلب دی چې هغه درجه هغه جنت او هغه مقام هغه ولا بیا ورکو خو امتحانات پر راتلو نو دنیا کې امتحانات جون تیر کاری کې کامیاب شو تا ته هم دا وي چې ته هغه جنت تورځ خو ستاسو لپاره پکې امتحان نه چې باغې کې ځان پاس کې ښه قال اهبطا منها جميعا ولا كل شيء دې دا نه ټول بعضكم لبعضنا عدو بعض تاسو نه د بار د بعض دشمنان دي نیو خو د ابلیس او د آدم علی السلام د اولاد دشمنی شروع ده کنه یو دا هغه په اولاد کې دن نه وګوره بعض تاسو نه د بار د بعض دشمنان دي په دغه امتحاناتو کې یو داومو چې دنیا ته کوڅه ادا اولاد د تاسو په خپل میانس کې یو بل سره نختی اجګړې به توګه درونو اجګړې د خپلوانو دا خبره ده کنه ښا چې الله بس داسې په طویلو پاره وخت کې نشدا به یې نو خو او خیر سره باغ ځان ته بچو ساتي فایما یادی انکم پس کچر راشی تاوستا منی هدن زمار طرف نه هدایتو چاگه پیغمبران دی هغه کتابونه دی آسمانی اغا بیان دی الله طرفنا تب تاسو ترازی فمن اتبع هدايا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا يضل نو به گمراه کیږي ولا يشقى انا به بدبخت کیږي فلا يضل نو به گمراه کیږي په دنیا کې ولا يشقى انا به گمراه کیږي په آخرت کې دا معنا لا يضل في الدنيا نبا دنیا کې گمراه کیږي ولا اشقا په الاخره انا په اخرت کې دا هغه چا د پاره چې تابعداري وکړه ها اچھا مخ ته واره دا سره به څنګه چې دې په جوړ ما خیال دا چې ما په اذن به تاسو نه خو جنت ته بزي دغه حالو مو ګوره کړه قران ذکر کیږي تخویف اخروی ومن اعرض هغه چا چې مخواړو ان ذکرې زما د ذکرنا زما د قران نه فإن له معيشة ضنكا پس یقینا د در بار ژوند دی تنگ ضنکن لن تنگ ضنکن تاسو ژوند چې بس دی په کې ته دمن شي آرام خلک بوي یاره خدا سے ژوند تیر کړ ټول عمر لړیا کوړیا شي اچلک به خوشاله واخراله نو زګور رخصت شي تاسو ژوند دی یاره نلاوي ته دې تنګور چې هغه په دې شپې تا یا کال کې چې تر قرآن نوم اورېدلې یا غسته یا غته د موز په چې تاسو د اختر کې لیدل د اختر په ورځ مانځ کې هغه دا شي نه کو کنه نو چې د قران نه مخ واړو ا دې په احکام باندې عمل نه کو نو جون به ډېر لاندې باندې مفسرین ذکر کوي چې ډېر قومونه داسې چې سره د لوی لوی کارخانو جیدادونو هغه ولګېدل او خودکشي وکړي هغه جون باندې تنګ دي دا قومونه ګرځي په دنیا کې سیلونه د دې لپاره کوي چې زمونږ د ورته لوټي آرام ورسې دي ونش راته دي ښا درځو په کې دینداري نه او چې څو پوښوي په دې حکمت ناري زر اسلام قبول کړي دي زنانو د پردې پابندي شروع کړي چې په دې کې هدم راخه استا اطمینان دی او راحت ته نو موږ وځو زړه دامه شو ونحشر يوم القيامه اعمى على باب سود الله برز قیامت باندې لوند قال ربي ابو ايدي اے رب زما ربي لما حشرتني اعمى تاول ز پورته کلم لوند وقد كنت بصيرا او یقینا هم وم زالدن کې زما خو نظر لګې د دنیا کې او اوس دې زړون را پاسو لما داولې حدیث پاک کې راځي دا قران باره کې چې چا کوتای کول انداغه سزا ذکر کړي وا ویلو ما من رجل قرأ القرآن فنسيه الا لقي الله يوم يلقاه وهو اجرم چا چې قران زده کو یو سړی وی وی او بیا غیر کپره خو ده نو دې چې قیامت کې راځي نو دې به اجزمي پیژنې اجزم دوه لاس به نه ملکه ما زلني چې په خپل کې دوار لاس به نه دا ولې دا د سزا ده چې تعالی الله لاس درکړو دا به قرآن نشر راغسته مستوي زه دنیا کې لیدل کوم او تاول زړون پاسولم نو سزا یې ده قال كذلك هو الله پاک اندغه شانته اتت کا آیاتنا راغلی تا اوتا راغلی تا زمونږ آیاتنا فنسیتا نو تا غیر کړل وکذالک اليوم تنسا او دارنګي نن روزه تپرې خو دې شوي تیرو یرو دې شي پرې خو دې شي معنا سو عذاب کې به یې پرې بخو دې شي تاسو به سوګنه کوي ښا جلد چې سوګلار شي ورن نه سو تاسو نه کې نه غا ډېر پریشان شي ورړ چا تاسو نه کو قیامت کې ور بیا تاسو نشتا تا یې کړه قرآن دکو تا په معنا دکړه قرآن یې کو ادا شانته او په وینا کې ذکر قرآن ته یې کوستلا ته کې نظر دی نه وای کینه وته نو توبه به قبول شي او آسان بشي درته کګران دي درته هم پاسه ونا هغه خو نبی اسلام ویلو دوا اجر دي چې کړي کې پکې او خلی پکې بیا هم لګیا دي وایي کوشش کوي ګره وکذالک نجزی او دارنګ مونږه سزا ورکو من اسرفا هغه چا ته چې هغه اسراف کې زیاتې کوي او شرک کوي ولم یؤمن بیاات ربی ایمان دین راوړې بیاتونو در خپل باندې ایمان یې نشتا ولعذاب الاخرت اشد وابقا عذاب الاخرت امخا سخت دی همیشه کله چې تخفیف اخروی ذکر کو نور بسې تخفیف دنیوي بیانې چې موږ په دنیا کې هم قومونه هلاک کړی دي نو دې ته عبرت نه اخلي چې دا غي د انجام نه ځان خبر کې تو ګور دا غي ژوند تو ګور څنګه به عذاب راغی افلم یهد لهم آیا کار نکړه دي تا دې خبره کما هلاکنا د څومره ډېر هلاک کړی موږ قبلهم من القرون مخکره دینه پیړای یمشون فی مساکنهم دی ګرځي داری په کورونو کې هغه کاندر یو غنه خیر خانه اشتا ان فی ذلک لآیات لأولی النهى یقینا بده کې خام خادلایل دې زبر عقل مندو دې خو اوس ما عذاب راغلو خو د الله رب العزت په سلی دي نو چې نمونه ذکر کړه نو سوال پیدا کېدو چې په دې ولې عذاب ناراضي دی خو بزن عبرت یا اخلی انا خوازا پیولی نو دی چه حلاک شی ولولا کلمتون سبقت من ربک او کچره نوې هغه وعده او فیصله مخکې شوې د ربستانه استاد رب د طرف نه کنه لکان لزامن مخامخ او بد عذاب لازم شوی پدې واجل مسمى اګه چر نوې هغه نیټه مقرر عذاب بکراغلو په ترسو عذاب نشتا نو کدی لګیاي نو ته به پریشانی مکو ته صبر کوا ستا خپل ذمہ واری ادا کوا وقبل غروبها او مخکې د پریوتو د ډوبېدو د انوارنا نمازګر موږ پکې راغی ومن انا الا الی او د وختونو د شپې نه فسبح پاکه بیان او د خپل رب جدي کې د ماقام اما سوتن منځونه رااله واطراف النهار او طرفونو دروازه کې چاغه د ماسپخین موږ ده پنځو وخت رموز پابندی کو تا تباسانه اطراف النهار چې نیمه ورځ ته یو خوا ده نیمه بل خوا دغه موس کوخه لعلک ترضا دې لپاره چې ترضا شي ستا زړه ته وردا وي اطمینان په دې حاصلېږي چې زموږ په باندې کې ولا تمدن عینیک نو دی وی دنیا پر سره چیرې به مونږ کوم خبردار چیرې مونږ له سره کړی نه دینو چې سجن هغه خلق له ورکړي چې نو مونږ پیژني نه عبادت پیژني نمونږه کډیر مونږ له کوم څه پیدا وی نشته نو توبه نو قران وای ولا تمدن موجدا عینای کا خپل سترګې الاما متعنا به هغه صدا چې پیدا ورکړل مونږ باغې سره ازواج منهم دلو تدینا مختلف ډلې کنا يهود نصارا مجوس کدی وسره قسمه قسم دلې پرکې نو د دې سره چار څه زیات دي ته ګوره ودا نظر وګد نه کې زهرت الحیات الدنیا دا تازګی دا د ژوند د دنیا زهرتون تازګی ته ویل شي زهره تازه ګل ته وي نو دا پر دنیا لګون ته تازګی دا تازګی بس بیا صحیح مړایوال راځي کنه بیا ګورې دې سنشتہ په دې باندې دوکان شي زهره وته نو کتاو ته سوچ وکړه زهره د حیات الدنیا لنفتنهم فيه چې مونږه ازمه خو بدی باندې پدې کې چې څوک تابعداري کوي او څوک نه کوي څوک شکر ادا کوي او څوک نه څوک په غریبه صبر کوي او کنه کوي څوک د مالدار حق ادا کوي او کنه کوي لنفتنهم دا خو ازمه خو دې کنه دا وګوره د صحابه جون سمره عجيبو اسمره د پالو چډیر خیال به کاوخه ولم يدخر لنفسه شيئا للغد لغد ډیر د پرېزګارې ژوند په دنیا کې تیر کړی دنیا وته حیران و سره دې چې قدرت یې وو طاقت یې وو چې دا دنیا به تا کله حاصل شو الله صدراله نظر به خرج کوله کني یې خبره وکړه نه به خرج کوله ناغینه یې ساروله او د الله په عبادت کې دا په رضا کې به خرج کوله ځان د پاره سبا له ته سم کې خودل نو چې سبونه جوړه به قربانو ښه ولې یقین چې سبا بر الله را کوي کنه ته مواري غستره ورزق ربک خیر و ابقا ورزق درستا ورده همیشه وامر اهلک بالصلاه حکم کا فل اهل تا پمانځ سره واستبر علیا اکلک شپه دی باندې خپل هم پابند کوا خپل اهل تم وایا اهل نمرات کور والوم کې دي شي چې کور د مانځه وایا ها تا چې د کور د مانځه ویلي چې مونږ کې امون زم کړی دی کنه نه ویل شي ویل کنه یاره به زه دوره ونستل کومه بیا چې مګه جنگونه پریشانې دي کور چې لا د مانځو ته وایم ویلا وته د مانځنه وای نو ځکه مساله خراب ده کنه چې په نواړه باندې اپا مرچکی باندې اپا مالګه کم ازیاد باندې هوته جنگ کې لور دلاس کې اموز او قران داغه پابندی نشته نشي ویلې نو پاګه باندې وتا د جبه په سره مونږ نه چې دا څه زما کوي یا دا وکي نو یو ته مراد اهل له خپل بچو ته بوي نبی له سلام ویلو کنه چې خپل اهل یعنی خپل زی چې هغه دی دوو کالو شین د موز او توایا طریقو ته خیا اچله ته تور سي نه کینې بیا ول گزار او ورکوا مناسب گزار کنه ادب د پاره نو داستا دا بچي جناز ته پوجرا کې چې درې فلور سره خپل ځامن دی او لوی لوی برې ته پرې کې دی او بډا سره راستازي دی بچي له شونډ نه راشنه شوی دغه تاسو تر مانځوي د دې په کله مو شروع کړي نا غوي را په ما باندې مو خان راځي او یو ځل وی دی بولیو ما نو زلالم جماعت تانو ما چې او چې چلم ما باندې وی مو خان راځي نو ګور حکم دار مسلمان ته چې ته خپل بچی ته زمانځوي نارینه او کله نه نه کنه او دا شان د خپل اهل او عیال نه سیوا چې تاسو را ملګری دي دوستان دي ناغه ټول ته حکم کې نبی له اسلام چې کوم صحابه او ملګرو حکم به وتا کوله مانځو او پابندو لا نس الګ رزقا مونږه نه غواړو ستانه رزق نحنو نرزقک مونږ در لرزق درکو مفسرین دا به بهتر نقطه ذکر کوي بندیان د الله غلامان دي نو د دنیا مالکان چې کومي د غلامانو هغه په خپل غلامانو باندې رزق ګټي چې شابه مهنت مزدوري کوم نه نور کار مکو ها دا خبر دې مونږ یو ذمہ وار مونږ لبا رزق ګټي مونږ لبا دا کې هغه بکه ناری خو په دنیا کې رزق طلب کوي الله چې کوم مالک دی هغه په خپل بندیانو باندې رزق نه ګټي هغه رزق د خپل طرف نه ورکي نحنو نرزقک نو دې وجه حکم وکړه چې عبادتو کې فرق مراوله دې وجه چې را مونږه ارزه ګټو کله نبی له سلام ویلو حدیث قدسی کې چې الله دې باندې ته وی چې ابن آدم اے بنی آدم آدم علیہ السلام زیا تو ځان فارغ ته زما عبادت ته املا صدرک غنن زبستا سینه دو مالدارې نه ډککم او ستا فقر چې سده غریبی نه به ختم کوم او کته دا کار نه کې او شان په دنیا کې لګیاي اذن دنه سمې کې نو زبستا د پاره داسې شغل وګرځوم چې چرې به دا غین اوسګار نشي ا مصیبت کې به مبتلا بیا نه نه کار دې کنه چې عبادت څوک نه کوي دا به داسې کارونه کې تشریح چې خوراک د تم بیا نه سمېږي ښا تیارې کې بځې تیارې کې برازي یا سره ته دمر د دنیا کارون لا پیدا شوی سره په عبادت لا مو خور کړه ولا عاقبت للتقوا عاقبت ته خیستا انجام دې لپاره د تقوا لپاره د تقوا دارو وقالو اوایدی اعتراض او باغی زجر لولا یاتینا بیاات من ربه ولی رونو د مونږ ته دلیل خپل ربنا اولم تاتهم بیناتو ایا نه راغلی دې ته بینا ما ته صحف الاولى هغه چې باغ صحیفونو باندې وکوا مونږ به تابعداري کړو د آیاتونو ستا من قبل ان نذل ونخزا مخکې د دینه چې مونږه ذلیل شوی امونږه رسوا شوی مونږ ته به برباد شو نو دې رسوای او ذلت نه مخکې مونږ ایمان راوړو نو ولې مونږ ته پیغمبر نه راځي دا به دا وي نن چې ته پیغمبر راغلی نو موږ له معجزه راوړو موږ له معجزه راوړو قل كل متربصون دا شته معجزې لګي دي خو ځه انتظار کوي وای ورته ټول انتظار کوونکي مونږ او تاسو فتربصوا پس انتظار کوي الله په فیصله تا فستعلمون فزر د تاسو په پوښي من اصحاب الصراط السويه چې څوک دي خواندان د لارې نیغي نیغي لار ولا څوک دي ومن اهتدى اسوک دی په هدایت چې باندې غلار باندې کله کوم دی ها یو وخت دا څه وو کې دي چې دا غن سوارا يهود وغيرها چې دا خپل دین په صحیح معنی کې تابعدارونه بلاري وو په تر دې پیغمبر خلاف یو کړه راغی نه وړېدل مؤمنان چې هغه په نه غلار باندې کلک دي او قائم دي نو دا به تاسو ته معلومه شي چې څوک دي غږ په خپل هم اومنه جواب بالکل تاسو دا خبره حق او تاسو په حق کې صورت کې تسلی او پیغمبر ته په دوه واقعاتو سره هغه کې تشجیع او واقعا د موسی علی السلام تفصیلا او واقعا د ساحرانو او شپږ کرتا داور توحید ذکر شو ترغیب قران ته سو سو ځایا چې د قران سره تعلق ساتي دعا کوي چې الله هم دا سینه کې جمع کې او دا راته آسان کې اخر سورۃ الانبیاء نزول کې پس سورۃ ابراهیم نه مخکې سورۃ طه کې تشجیع او ذکر شو په واقعې موسی علی السلام سره دې سورۃ کې د نور انبیاء او واقعات ذکر کړي د پر تشجیع مخکې سورۃ کې نفع او شو د علم غیب نه دې صورت کې عاجزي بیانې چوغور هغه والله ته محتاج دي عاجز دي درشن سورۃ طه کې نفع او شفاعت قهري دې صورت کې هم نفع او شفاعت قهري سره د رد ذکر کولونه د اتخاذ الولد دا صورت خلاصه د مخ کې درې او صورتونو ده سورته مریم کې نفی علم غیب وا سورته طه کې ابتلا ذکر کړه ور پاګی باندې خوازمیختونه راغلي دي سختې پر راغلي نو دې صورت کې ترقی ذکر کی چې عجز یو ګوره یا شان امون تعجز کوونکو داوود سورۃ انذار المشرکین والغافلین یرا ور کول دي خلقنا یا عجز د انبیاو یا دواړه مزامین ذکر کوي داوی ذکر کوي صورت کې مختلف بابونه دي دوه حصے پای کې شپږو پورې بابونه دي اول باب پنځم آیات پورې دغه په تخویف ذکر کې او خروي بیا د غفلت مرتبه ذکر کې د خلقو چې دا وګوره سمرا لوی غفلت کې پراته دي وسوسو دریابونو د غفلت کې پراته دي بیا دا خلقو فتوی ذکر کی د نبی علی السلام بارکی کله به وته یو وی کله به بل وی بیا هغه جوابات کی ترغیب ذکر کی قران ته او بیا تخویف دنیوی مختلف مضامین دی اقترب للناس حسابهم نزدې راغی خلق ته وخت حساب دی وهم فی غفلتن ادیب غفلت کی دی اقتربا ډیر را نږدې شو راتلون کې وخت دی د قیامت راتلل د حساب وخت قران مجید ته بدا سه الفاظ سره تعبیر کړي چې پاره کې تحقق چې بالکل یقیني سز ده راو را سه دغه دراغه اقترب للناس ډیر نږدې راغی خلقو ته حسابهم وخت حساب دي وهم فی غفلت ادی بغفلت کری دیړو بے فکر دی بے پروا دی فی غفلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو فی الدنیا دا خلق په دنیا کې اخته دي بس غافل دي آخرت نه لا يعملون لها ولا يستعدون من اجلها نه د آخرت لپاره تیارې کوي عمل کوي نو سره سره ذکر شته چې ځان تیار کو غفلت ابو العتاهی ویلو الناس فی غفلاتهم وروح المنیه تطحنو خلق په غفلت کې پراته دي ا د مرګ چکه په د پاسه ګرځي دا زلوی غفلت تر خلقون معرضون مخ اړون کې د قران نه د نصيحت نه د وعظ نه مراتب ذکر کې د خلقو نو یو فی غفلتن غفلت کې برات دي دویم معرضون اعراض کې د قران نه او کنه صحت ورته وشي د الله د طرف نه وتا ذکر او وعظ راشي ناغه ته وګ دی وزړه نه کوزي ما ياتيهم من ذکر من ربهم دا دې غفلت او اعراض ده ناراض دي تا ذکر وعظ رب د دینه محدثن تازه نوې نوې څنګه د قران لګ لګ حساب نازلې ده نه یو ته په دې معنی سره ویخه دراتلو په اعتبار سره د نزول په اعتبار سره شکل دې ته نه ویلې حصہ د قران نه راشي او از راشي الا سمعوه مگر دې اوري هغه ته وګ دې هغه ته وهم يلعبون ادي لو بکئی دریم مرتبه دار چې دی په لعب کې اخته دي يلعبون د دین دا خبره د آخرت دا خبره د تاسو سلو به غوند ښکاری وهم یلعبون یدی چې دنیا دا کم کارونه کوي نه حقیقت چې دا وګوره نه غلوبي توکي ټیک ده چې دا خلک به په خپل یقین ډیر په سنجیدګۍ سره کوي ډیر د سپېدې به غني هغه کې فائدې نشته هغه لوبي او ټوکی دي هر قوم داسي کنه خپل عمل او تخیسته شوی شیغان لګیا او ماتم یې کو یو موقع کې پنجاب کې نو موږ ورلو چیر ننداره کو دي سکی ډیر غاڼه ولویا میلا جوړا ناسا به وطن ما مخامخ شو ویتا وسو کې سکه وای ده نو دمرا مهارت خونو نو نو ته ورته کوي چې مونږ تماشا کو هغه باندې ډیر بدو لګیدا ادا سه لا سو چت کړه گزار د پاره ویدا تماشا دا وبس الله ولدا غوا سور نکو ازر وی بس شابه زیر دی نو راوته نو جداوا چې دا غي پنځ خدای او لوی عبادتو چې غي راځم شو او ماتم کو اسنه وکړو ځل جنا وته وي د ځان می او طریقه جوړه کړی دا په یو لوی افت کې گیر شوی دا پاغي او قهر دی عذاب دی الله تعالی طرف نه نو هغه بخبل یقین د عبادت غني وهم یلعبون او قران وی دا خو لوب او ټوکی دین غوډه ته نشي ویل سلورمه مرتبه ذکر کړي لاهیتان قلوبهم غافل له زړه د دې له القلب زړه غفلت کې پروت دی بے پروا دی لاهی او ساهی بالکل بے پروا سړی ته ویل شي نو زړه بے پروا دی واسرون نجوا او پټه کوي دي جرګه مقابله د حق کې دین خلاف او د حق خلاف جرګه کوي د پنځمه مرتبه ده زور لګي په دې خبره باندې چې کوم د حق आवाज دی نو هغه دباو کې هغه ته مشورې وکي جرګې وکي منسوبې جوړې کې رکاوټونه جوړ کې جړې غوسه کې زور په دې باندې کې واسر النجوا پټه کوي دا خلق او جرګي دا څوک دی وې نو شپږم مرتبه ذکر کړي الذين ظلموا دا هغه خلق دي چې ظالمان دي هم الذين ظلموا چې ځان له کلام شيخه دا هغه خلق دي چې ظالمان دي او ټول عمر په دې کې صرف کړل دي له وخت ور کړل چې دې د حق مقابله وکړي دا د هغه ظلم دی اوس یې د ظلم نمونه ذکر کړي چې تا وګوره کنه چې دې مشوره وکړه پټه او بیا خبر او کړه نو سیوې هغه خبرې ذکر کړي خدای او خبره وا واسر النجوا کې چې خيار دشمن هغه همیشه د پاره پټه جرګې کوي دا غزور دای شرما د خپل مقصد ښکار نه کړ دی وخت سره ولې بیا پکې نقصان راځي کنه نو دې به زور لګي پروپاګاندا وکي پټ پټ با خپل کار کوي نو چې خبر او کی نو ویبا هل هذا الا بشر مثلکم ندی دا مگر بندا تاسو پشان دا خو تاسو پشان بنده دی ملک نه دی بل مخلوق نه دی افتاتون السحر ایا راځه تاسو سحر ته قران ته سحر وي ولې وی دې کې اثر ډیر زیات ته کنه تاثیر او قوت ته پکې چې څوک ورنو بیا ته خوځې دې نشي زونو کې لارې کوي نو یو فتوی دا ولا ګولا چې دې تاسو بشان دې بشار دې بشار مې تلو کو وی دې پیغمبر نشي کې دې دوی مې وې چې دې خو ساحر دې کم بیان چکین دا خو سحر دې وانتم تبصرون او تاسو وینئ تاسو سحر ترات لکه وګو می خره او هم ولا ور کړی اخکار ګوره چې هغه جادو سحر کې جواب کوي او دا دعوه د توحید قال ربي يعلم القول و پیغمبر رب زما بوئیږي په خبرو په سما ای ولارد پاسمان کې او پسمکو کې کار سمرتا سو پټه جرګي کوي نو الله نه نه پنه کی هغه ته معلومي دي وهو السميع العليم هغه ردون کې پوه دی ستاسو د زړه په حال باندې خبر دی او ستاسو اقوال او خبره اوري جرګې نام خبر دی ستاسو پټ تقریر نه جرګې غاوري نو دا فتوی ولا ګولې نو ور دریم بل قالو بلکې وای دي اضغاث احلام چې دا خوبونه دي ګډوډ اضغاث احلام ګډوډ خوبونه دي پراګاندا بیودا بدې هم صبرونه کو بل تراو بلکې د ځان نه جوړ کړی دا قران څلورم یې دا فتوا وکړه بل هو شاعر بلکې دې شاعر دې پنځم یې دا فتوا وکړه فلیاتنا بیااتن فسراو دې دې مونږ ته معجزه کما ارسل الاولون څنګه لګل شوړم باندې پیغمبران شپغم فتوی دا طلب وکړه چې مونږ له معجزه راوړي کنه څنګه مخ کې پیغمبران لګل شو معجزه راوړې خلق ته دې دې هم راوړي او مفسرین ذکر کوي چې دا د عربو جاهلانو او مشرکانو دي د پیغمبرانو د معجزو نه خبرو او بس د زړه او د عینات د وجه نه لګیاو چې سیورې دل نو اعتراض یې کاو دي ته څه پته ده پیغمبرانو دې پیغمبر الله رب العزت څومره ناشنا ناشنا معجزې ورکړې وي د خپل قدرت نه خول ورکړي دا د هغه انبیاء د معجزو نه څه کمې خو نه دي یا مخ کې پیغمبرانو چې قومونو ته معجزې خولې وي هغه ایمان راوړل نه راوړل هغه هلاک شو نه دی خپل هلاکت غواړي ما امنت قبلهم من قرنه ایمان نور اوله مخکې د دینه هیڅ یو کلیوالا اهلکناها مون هلاک کړي وغه ایمان نه ورول مون هلاک کړو چې کله هغه معجزې وډې د پیغمبرانو او بیا منکار وکړو اهلکناها نو مون هلاک کړو نبی ایمان نور اوله په معجزو ادي وی چې بس نو معجزه لیدل او ایمان راوړل دي ته څه پاتره بیا به انکار کوي په موقع نو دا لري عینا دوخه کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې الله کوم نشانات ورکړو معجزات ورکړو چیرې کې ټول نه لوي دا قران دی ارسته ذکر راځي او سره دا غي دغه قوم سترګې بټول بیا مطالبه کوله اعتراض د بارخه او دویم جواب کې دا هغه خبره چې هل هذا الا بشر مثلکم دې استاد په شان باندې ده وما ارسلنا قبلك الا رجالا ان دې لګلې مونږه مخکستانه مگر سړی نوحي الیهم مونږ وحی کولا غیتا هغه پیغمبران چې دی یادي کما ارسل الاولون چې دی وی کنه نو دا غي پیغمبرانو حقیقت وته نه معلوم چې هغه بندګانو د دې پشانو نو دې غزان له خپل جواب کړ دې اعتراض چې ته زمو پشان باندې دیو مری چې هغه مخکې بیا د کشان ته بندګانو فرق اداو نوحي الیهم چې وحی وته کېدا الله د طرفنا نبوت ورته حاصلو فاسالو اهل الذکر واستبوسو کې د علم والونا د یاداش والونه چې یاداش ورتشتا علم ورتشتا او ذکر سره تعلق دی د الله د کتاب سره قران ولدي کومه کتابونه ولدي دا غینه تاسو وکي ان کنتم لا تعلمون کچره تاسو نه پوهیږئ په دې څومره ښکارا خبرون کنه چې پیغمبران بندگانو وحی ورته کېده اماجزه چری سره کې مې دې پیغمبر سره هم دا غي بشان معجزې دي بلکې دا غي نوم پکې عظیم شان دي او کنه پوهیږي نو تاسو کې د اهل علم نه دغه علاج د نه پوهه او چې نه پوهه نه تاسو کې ان پوهیږي او په دې ځت کې لګیای چې نه پس به لګیایم ځان نو پوهه کوم نو هغه اصلاح ناممکن ده تفوسو کدا اهل علم ولا وما جعلناهم جسدا یو صفت خدای دې دغه ذکر چې بندګانو دویم دیوی چیرا مونږ د ملائک راشي نو مخکې پیغمبران چې الله لګلو هغه ملائک نو دک شان دې بندګانو دو صفات د هغه ذکر کی د عجز نو ګر ظلمونګه هغه جسدن داسې بدنونو والا لا یاکلون الطعام څنګه به خورو خوراک دا صفات خدای نو چې کنه خوراک یې نه نه محتاجو خوراک ته ځکه چې انسانانو کنه اچھا انسان نو هغه به خوراک کوي نیو صفت د انسانیت دا چې ملائک نو ځکه ملائک د دنیا خوراکونو ته نه دي محتاج هغه دا نه کوي او بل صفت د لوهیت پکې هم نو چې غني همیشه ژوند تیرو بیغمو وما كانوا خالدين نو اغي همیشه هغه ته خلود نو حاصل په دنیا کې نو ګره یو صفت دا وي چې خوراک ته محتاج او ملائک نو څنګه نه خوراک کې نه کو بل همیشه نو دا خدای الله صفت ته کنه چې پاګه فنا ناراضي همیشه لري دا صفت خو ملائکه ته نه حاصل نو تاسو څنګه اعتراض کوئ بیا هم کنه منه او تاسو خلاف کوئ نو عذاب برازم عذاب کې هدو خبره وي چې الله بندگانو لا خپل بندیانو لا نجات ورکو اجچه خلاف کو نه غي هلاک کړ ثم صدقناهم الوعد بیا رښتیا کړه مونږه دا غي سره وعده فانجیناهم پس مونږه بچ کړل غي د عذابنا ومن نشاء اسوک چې زمون خو خوا دغه ملګری چې کلک وسره ولاړو دا غیم هم بچ کړو دا وعده مو سره کړو چې کله عذاب راځي په یو قوم د دې وجه چې هغه انکار وکړي د توحید نه رسالت نه معجزات نه یا کوشش وکړي د انبیا او د استلو هغه پر استهزاء وکړي نبی وعده دار چې مونږ به دا مؤمنان او پیغمبران بچو او کوم چې اسراف کوونکې زیاتې کوونکې ناری به هلاک کوو واهلكنا المسرفين او هلاك کړل موږ اسراف کوونکی شرک کوونکی چې زیاتې یې کو د حد نه وړېدل ترغیب قران ته ذکر کړي او باره کې هم جواب دی جتا ته معجزه غواړي نو د قران نه لوی معجزه بلشتا دا زواجر منکرین ته چې توحید او رسالت منکرینو او بشارت پکې ذکر کړ ثم صدقناهم الوعد چمبیا سره مؤمنانو سره موږ وعده رښتیا کړ اده مخکې ویوغه چې بیا زموږ دا قانون دی چې حق پرز باندې بچو نو معجزه ذکر کیدا جواب دی پینځم لقد انزلنا الیکم کتابا یقینا نازل کړل موږ تاسو ته عظیم شان کتاب فيه ذکرکم چې پاره کې واعظ د تاسو نصيحت د تاسو ذکرکم څوک معنا کې عزت د تاسو دا قران چې چا واغستو او دې سینې سره ولګاو نو الله په دنیا کې هغه معزز کړو د قران کې هو شرف دی عزت دی کرامت دی او بنده او څوک چې د دې قران خلاف وکي ناغي له همیشه د پاره رسوایی ده ذلت په دنیا کې نو کته چې د قران سره ځان جوړ کو دا هم راوا غوښنه عزت برته حاصل شي کني نو تاوان او ذلت کې بپریو ځای ښا افلا تعقلون ايات سو سوچ نه کوي دور فکر او سوچ نه کوي د خبره ته نو سرست هغه نمونه ذکر کوي چې کله هغه د الله د دین خلاف وکړ د کتاب نو ګور چې هغه سره سو دا د الله قانون دی چې څوک مصرفینی اغلر کی انور راولي ناغي ته ګوري ما احسو باسنا فسر کلا چې وسکو ویل دا عذاب زمون احس محسوس کو ویل دا عذاب زمونږه اذا هم منها يركضون ناسا بدی دا کلونه تختیدل يركضون پاس چې وسړې سور شه پوندې ول ورکی او واګیر روان کی دې ته یار کودون وی راکاب پوندې ورکول چې آزاد وړي د ندی پوندې ورکړه نواز وته شو تکوین ته ور سره لا ترکدو متخته پوندې مور کوي اوس ورجعو واپس شه الاما اترفتم فيه هغه څه چې تاسو مسکل شي وې پاره کې ازیات در درکل شي او مالونه دولتونه ومساکنکم اخپل کورو لعلکم تسالون دې لپاره چې تاسو نه تاسو کلی شي چې دا تاسو خدای نو کو کنه چې تعالی هغه خپل مال دولت څخه پیدا درکړه ته چې حق مقابله ته په یو خپل اړه څخه پیدا درکړه ستاره الہ او ستج بچتی کی الله د عذاب نه بتاو سوک بچ کی چې تاسو خدای نو کو کنه یو دا معنا شو دویم چې دا تاسو در نو شي چې رمونږ یو کار کوو نه چې څنګه وکړو ځکه دا ډیر لوی رائے والا خلقو ځان ته نسبتونه کول چې مونږ ډیر خوښیار یو اپاره خبره کې به خلق دین مشوره غستا علی بناس تر مشره په غده باندې او سره دوی چې تاسو واپس شئ خلق پته مری چې تاسو درنو کې ا مشوره در سره وکي تاسو به مختلفه مشورې کولې کنه اسوم جرګې کولې د حق په خلاف کې چیرې څه چلو کو الګ برات له تاسو نه مشورې غسته چیرې دا سره مسله کې دي څنګه یا غلی کو یا یو باسو نو تاسو بوله مشوره ورکول چی یو کار وکي سوالونه او اعتراضات پکوي ادا واړو ورپسې کې چې خان دی ورپورې اج په دغه ونه شي نو غم خادي وسره پریزه اج دغه هم خوند کی نو جرګه وته وکي حمله په وکي کله به بایکاټ ور سره وکي مخته واړه غم خادي پریزه دا مشورې به تاسو ورکول واسر النجوا نو اوس واپس شي چې تاسو تر نو شيخه قالوا يا ويلنا ابو ايدي افسوس ته مونږ لرا ان كنا ظالمين یقینا مونږ ظالمان اوس اعتراف وکړو اقرار وکړو چې بالکل مونږ ظلم کړل دي زیاته هم کړل دي الذين ظلموا هغه مضمون دی فما زالت تلك دعواهم پس همیشه برابر وا دغه چغه دي حتا جعلناهم تر دې چې مونږ وګرځول دي حسیدن خامدین پرې کړی شوی ساړه پراتو حصیدن ریبلی شوی لکه فصل چورې بیا دک شان کې پروتي کاوا پراله نو کله اخوا وړي کله دی خوا وړي څه اختیاري بیا نه او خامدین کې اشاره ده لکه ور چې په اوسس باندې تیروزی په لرګي په دغه ارستو سوړ شنو بیا وی کسي ویا یې یا سکاري خامدین نو مطلب دا شو چې دې د حق په مقابله کې دومره حد تر رسیدلو چې دې په زړه په بدن کې سم ور بلې ده دومره زړه عیناد او حسد پکې اچې عذاب کراغې نو له ساړو شو خامدین نو دا شغه والا والا ابس تر دې چې ویرې بل اساله پرې خودل په دې مسله باندې خو الله رب العزت د اسمک اسمان گواه کړی ته برا کا ته وګوره دلیل عقلی د دې ځای نه وروسته دویم باب شروع شو ډېر شم آیات پورې په دې کې دلایل عقلیه دي زواجر دي او رد د مشرکانو په دلیل باندې وما خلقنا السماء والارض ندی پیدا کړی مونږه اسمان او زمکا وما بینهما لاعبین او هغه چې په میاس د دې کې لاعبین عبس کوونکې مونږ د زمکا اسمان پیدا کول نو مونږ ځان نه مشغوله لو به هم نه کولې چې بس ځان له کار کتلو نه دی کې هډر لوی حکمت ته دا خو په ډېر لوی حکمت باندې جوړ شوی دی ښا لو ارادنا زجر دی د مشرکانو باره کې چې دې د زمکه د اسمان نه دا مقصد نه حاصلې او دا فائدہ ته نه حاصلې نو دې څه مطلب دی چې دا رسمون عادت کړی لو ارادنا کچره مونږه اراده کړې ان تخذ لهوان چې مونږه اونسو لهوان عباس کار کومګه دانی ولې لتخذناه من لدنا نمون بخام خانه ولې او دې لرا د خپل طرفنا تاسو به بیا دا کارو نه کو چې پلانې زیره پلانې جوړه ده پلانې نازول سره نیولې تا به بیا دا نه وي الله وی هغه مونږ حالت نیولې مو سره خسته حرشتا اسمانونو کې او ملائک دي نو باغې کې به مونږه داسې نه ولې خو مونږ نه دي کړې ان كنا فاعلين نه مونږه دا کار کوونکی دا د الله د حکمت خلاف ده هغه د وحدانيت رجو کو پاغ خلق چهري وي الله ځان له نازو ولې نه ولې او رجو کو په مشرکانو چهري وي ملائک د الله لونه دي راځو که په يهودو څنګه یو فرقه وي حضور علی السلام د الله زیر مختلف مشرک قومونه او داغي په عقیده باندې رات او حکمت د زمکه د اسمان چا ور توحید د پاره جوړ دي د سوې ځار چا د مخه باد دي کدا خبره وي الله وی دا به مونږ غلط نه کړو ته چا خبره کړې بل نقذف بالحق على الباطل بلکې مونږه را غورځو حق په باطل باندې رښتیا په دروغ باندې فیدمغه نو سر مې د کیداري فیدمغه سر ولا چکنی کې چې حق راشي په باطل باندې را پروزي حمله په وکي فیدمغه بس مازغه ولا ونولین سر ولا مې د کینو فاذا هو ذاهق پس نا صاحب هغه ختمې دن کې بیا باطل کې سنېخه زمکه اسمانونه او میاس کې چې سدي دا خو یو کا میدان کارزار دی دا خو یو میدان جنگ دی د حق او د باطل دا وګوره عباس ملي پیدا شي حق راضي په باطل باندې عمل کوي په دلایل سره په جهاد سره اول پریز چې بالکل جو بل کیو ايدمغه ما زغه ولو بس لازم کاسمان خو دې د پاره جوړ نو تاسو کې د باطل په مرسته کې جنگي او دا غنه د باطل د پاره دلیل نشي ولکم الویل استاو د پاره هلاکت ته مما تصفون دا غسن چې تاسو بیان وای تاسو ورته په حکمت پوه نشوي تاسو خلاف لاړې اده خلاف د وجه نه خو بیا زموږ اسمان نوړی کې لکه مخکې صورت کې چې ویلو پرته مریم کې داول دلیل عقلی مختصر دیم دلیل عقلی مختصر وله من فی السماوات والارض او خاص د الله د پاره دی هغه څوک چې باس مانو کې اوس مکه کې دا ټول هغه ته محتاج دی نو چې هغه ته محتاج دی نو دا هغه ضرورت ته کوم ځای نه راغی چې دیونی سي په ولادت سره پنازولی سره نو بیا اعتراض وکړ چې نه ولې ملائک چې وسره دي نو قران دا غي عجز ذکر کوي چې خو هر وخت د الله توحید आवाज کیو عبادت کوي کنه دلیل نقلی ذکر کی د ملائکو نه په دې مسله توحید باندې ومن عنده هغه څوک چې د الله سره دی خصوصا هغه هم د الله ملک دی وله من فی السماوات څنګه چې زموږ اسمانونو والا الله ته محتاج الله دا فریاد کون کی داغه نه غختن کی نو دغه شان ته هغه خصوصي بندگان چې مرتبه کې هغه ته نږدې او من عنده ملائک مقرب لا یستكبرون عن عبادته لوینه کې د الله د عبادتنا ولا یستحسرون ان سستی کوي هغه په عبادت کې ناراستی کاهلی سستی ستومانی دانه کوي ښا لا یستحسرون بلکې هر وخت الله په عبادت کې لګیای اګور استل کېږي هم نه کنه ویلو چې دې تسبیح چې دا نو هغه د دې داسې دا لکه باندې چې ساخلی نو که خبرې کې نوم دې ساخلی لګیا دې تنګيږي نه ستړي کېږي نه ها که خوراک کې نوم دې ساخلی که عبادت کې لګیا دې نوم ساخلی پس تاسو ستړي کېږي دا شانت د ملائکو دا تسبیحات چې دا غي ساره دا غي غذا دا روح دی او بس لګیا دي یو ستلکیږي نه سپارو دا عبادت هر وخت یسبحون الليل والنهار پاکی بیانی دا اللہ دا شپی و دروازی لا یفترون نستلی کیگی ستلی پاکی نراز دیخوا دا خو بنده دی چې دې د ګناهونو ګنده دی چې د مانځه وخت دی وای یاره زستلند اډو کې مې خوږیږي ډیر کابو مې نه کیږي اسبو جون ترا باندې دي لا یفترون چې کوم صحیح مؤمنان بندگان دي هغه ستړي کیږي نه بلکې دمکیږي خدای عبادت سره هغه ستړي هم داسې ستړي نه ده په عبادت کو چې څومره ځان ستړي کنه دومره ده پیدا دي ویلا ربک فرغب مخ کی څنګه چې سورته علم نشرح کې ویلو کنه چې پیدا فرغتا فانصب چې فارغ شر دعوت نه په عبادت کې بیا ځان ستړی کوا او دمه پکې نشتا اوس کو چټي نه ملي جس کو سبق یاد هوا چې دا توحید سبق د زده کو نو ورته کې بیا چټي نشته لا یفترون نستړي کیږي زجر دی چې د دې خو په ډېر لوی خیال لکه د دې خو جناله هشتا هغه زموږ حفاظت کوي ام اتخذو الہتا من الارض عین ولې دې خلقو الہا په دې زمکه کې هم ينشرون چې هغه پورته کوي دی لاره دغه الہا ينشرون پورته کوي دی لاره تاسو کې عبادت کوي چې کله په الله عذاب راولي د دې د شرک د وجه نو ندی دا الہ به بیا راځي دی به ژوند کې یو پرته کې به یا دی به دا غد عذاب نه بچ کی هم یو شرم دی لپاره دا ته الہ شتا دا ساره هغه نشتا هیڅ قسم الہ نشتا خدای الله نو سیوا چا چې جوړ کړی نه غم باطل دی او غلط دی لو کان فیهما الہتون کشره په جسم کا اسمانو کې الها الا الله سوا د الله نه لفسدتا نو فساد بکړو دې دواړو زمکه اسمان بداسې نو پاتې شي هغه وجه دارا چې په دې زمکه اسمانونو کې چې الها وي د یو نه سیوا دوه یا غانوي نو هغه به یو برابرو په طاقت کې په قدرتونو کې نو سوچ کاوه چې کا دا سوي کنه نو یا باغی په شریک باندې یو کار کو زما کا اسمانونو کې تصرف چې په شریک کول نه دا به دلیل د دې خبرو چې دې کې یو قدرت والے نشته بلکې ټول دو یو بل ته محتاج دي او کنه یو تن پکې کولې نو دا غبل بدا حالت کار کې چې دا بیکار دی نو بیا به نه پاتې کېدل دوی وشان او بل خبره بداوا چې کار یو زور کولې نو لفسادتا فساد براتو یو بویدا کار کو بل بویدا بنکه او تصادم بو تصل بو نو بیا نه کیدا دا زمکه اسمان بر دا سه بیا نو یو بوی چې نور راخې جو بل بوی چې نه دی وخت کې نه راخې یو بوی باران ورو بل بوی نه نو فساد بو لفسادتا ډیر لوی فساد بشي اوخه چې دوا مساوي طاقت والا د دنیا په باب کې یو ځای وخت نشي تر دوه بادشاہان ته لیدل دي چرته چې هغه وخت یې ناغي فساد کې هغه یو بل ختمول غواړي زور لګي نو دا ځکه له هوی نوم به د ازمکه اسمان تباشي وخه د دې هغه سره شرکت او اختیار خو پرې ده د دینه بدار خبره تپوس کیږي او د الله نه سره تپوس نشي کولی لا یسأل عما یفعل څنګه چې ویل او مخکې سورته بنی اسرائیل کې چې کتا سو هلاک او تباہ کی نبی بتاو سو نمو مې چې د الله نه تپوس کوي رسته زدارې ولې هلاک هغه او کار کوي په عالم کې رسول ته تپوس نشي کولی ښا ان په اعتراض کیږي سوا د جاهل انسان نه چاغه په جهل کې اخته نه هغه به وي یره پلانې دې کې باران شو دا نور به امتیان نه نو بدیم نه پوهیږي چې ولیا پیغمبر دې چې امتیان یادې مطلب دا چې ولیا نور به بندگان نه نو دا خلک چې لګیا دي څوک عبادت کوي منځونه کوي ادا څوک اسې وړي وروړي بیا مولا الله رزق ورکړي نو بندگان دي دې داغه د بندګي حق ادا کړی او بیا هم رزق ورکړي د رزق په باب کې الله دا محرومیت په چا باندې نه راولي اي خویل ومن کا فرف امتعه قليلا ک کافرون بوله رزق ورکوم نو داغه په کار باندې اعتراض نشي کېدای ښا امیت تخذو دا دیم سجر دی مخکې د هغه الہ اوردو کو چې هغه یو شان په قدرت او طاقت کې نو خلکو چې نه کنه ټیک ده چې الله سره یو شان نه دي خداغه نه خطه دي داغه نائبین دي هغه له اختیارات ورکړي نو دې ځکه دا غیم رد کړي امه تخذو من دونه الها وای ورته امه تخذو عین ولید دې خلقو سوا د الله نه الها اداغه عبادت کې او تعظیم کې او اختیارات ول ورکړي نو کته وې چې دا خداغه پشان داغه په طاقت کې برابر نه دي خدای له چې هغه اختیار ورکړي څنګه مشرکان وې چې تملکه هو ما ملک تاول اختیار ورکړي دې اختیار نشته نو د دې خبرې لپاره بیا دلیل پکاري نو خطا سره دلیل شته الله طرف نه چې هغه ویلي چې دا ما نایبان ګرځولي دا ما نازولي ګرځولي د دې لما ورځ شپې ورکړي ادي لمه اختیارات ورکړي نو کاولات ته ضرورت کې سر خوګه کبا دې کړي نو دې لپاره بیا سند او دلیل پکاري قل هاتو برهانکم وای ورته راولې دلیل تاسو دلیل راولې ناګه سره سره دلیلو دا څه خلکو دلیل صرف د پلارانو هغه قرانه زه چې کوم دعوا کوم الله د وحدانیت او د رد دغه باطل الہ نو په دې باندې دا قران گواهه هاذا ذکر من معیه زما د صحابه او زما د ملګرو هم دا دلیل زما د امت هم دا دلیل او د مخ کې امتونو هم دا شانته د الله د کتاب دلیل له و ذکر من قبلی چې الله طرف نو ته کتاب حاصل نو هغه به دلیل ویخه بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکې اکثر د دینه نه پوهیږي په حق فهم معرضون پس دی مخ اړون کې حق نه پیژني داغه دلایل باندې نه پوهیږي په دې نه پوهیږي چې حق په دلیل ثابتېږي دلیل ورسره نشته د شرک خبرې کوي دلیل نقلی د ملائکو نرستو د انبیاو نه ذکر کی اجمالی او اجتماعی د ټول انبیاو نه د لپاره چې دا خلق په دې مسله باندې کلک شي وما ارسلنا ان دې کې موږ من قبل کما استثنا من رسول اسيو پیغمبر الا نوحي اليه مگر موږ وحي کولا غتا وحی کې څه خبره وا انه لا اله الا انا فاعبدون د دې خبرې چې نشته لایق د عبادت مگر خاص دیم او سما عبادت کوي هغه مضمون د توحید په مختلفو الفاظو سره هر پیغمبر بدا مسله کوله دعوت کړي یوم بده کې کوتاهی نه ده کړې او روزه ولا ورکړي اختیارات ولا ورکړي سبحانه پاک دی الله د ولادنا پاک دی الله د نازولینا داغه د مخلوق فرق دی چې داغه دې خبرو ته حاجت نشته بل عباد مکرمون نبي به اعتراض کوي چې ولې الله سره دمنه په مرتبه کې نږدې نه دینو قران کې صفاتونه نه دراغلي ابا حدیثو کې صفاتونه نه دي راغلي دغه ملائکه او دغه انبیاو ها اره دغه اولیاءو د دین په کتابونو کې ذکر نشتا نوښتا هوته څه څه جوړای کرامت معنی قرآن ذکر کړي بل عباد مکرمون بلکې بندگان دي عزت ورکړل شوی دی مکرمون عزت ول ورکړل شوی دی مرتبه ول ورکړل شوی دی دا پسو پس یا عقیده انه لا اله الا انا او په دیم فعبدون چې عقیده صحیح او عمل او عبادت کوي نو دل عزت ورکول شي دا نیاز بن نه دی رب دې وبخا بل عباد مکرمون دا عزت من بندگان دي نو ته مکرمون بس من دا عبادون ته نه ګوري چې کرامت نه مني نو عبادت نه مني چې الله وی عبادن ایغو بندگان دي ستا په شان دي تم بندای کنه کنه ته بل شان او بل غي عبادت کی د الله عاجزي کوي فریاد کوي سمرزان کوي رزق ول عزت ورکړل شوی دی نو ته مکرمون لمنډه وای او ګور عبدیت ته داګه نه ګوره عبادت ته نه ګوره چې دا خو عزت هغه له بده ورکړل شوی چې د الله د بار ځان کړولې په اخلاص باندې ته ځانو کړو ستان دغه مرتبه ده تا ته بل څه جوړ چې نو اوس دې بالو زی دې با کشته راو با زی دې با په دیوالونو سوريږي دې با جمعهتونو چتیو کګی را تختی مختلفه خبره خلکو جوړ کړي دا کرامت نه لري دا توهین دی د اولیاء ته څوک دا نسبت کیږي تا لا یسبقونه بالقول کرامت دی ته ویخه نمخ کې کې د الله نه بالقول په خبره باندې وهم بامره يعملون او دی په حکم د الله باندې عمل کوي نن وګوره کتابونه دو دغه خلقو نو چې دا اولیاء کوم صفاتونه ذکر کړی نو هغه داسې دي چې معاذ الله الله به کمزور کړی دی هغه به ضرور کړی دی وګوره ته چې روحونه بوجه ته راخ کله کنه نو چې ملک الموت لاړو وی الله ته وی چې دا شان چلو شو وی الله چې بس یې غږ مکه هغه پکې ده توبه تا یو باندې دومره اوچت کو چې د لوهیت د پاسه ریکو لا یسبقونه بالقول هغه خدای الله مخ کې خبره قدر نشي کوله جبر شي خوځولې چې اجازه ورته وشنه بیا په اجازه خبره کې او چې کوم کار وته وی الله نو وهم به امره يعملون دا په حکم باندې چلیږي مخکینو جبرئیل علیہ السلام کړه چې مونږه د الله د حکم نه بغیر یو رب قدر خوځې دې نشو د ځای نه چې تتلی شو نه چې تراتلی شو او چې هغه سوې نه هغه کو زمون خدای دې ژوند دې اجازه الله پیدا کیو امنه ګور نو خلق کم ځای ته ورسو هغه ملائکه او انبیا خو پریزا روستو بندگان اولیاء په نوم باندې اکبر او علماء نو دا جهل له خلق نور نشته د قران نه به خبر دي یعلم ما بین ایدیهم ویګ الله باغ سو جمع کړی دی نه او ما قلبهم هغه سو جوستر دی نه دی د دې د ژوند چې کوم وخت تر شوی دی پاتې معمول نه جکړی دی کایبا ازمکه اسمان په دنیا کې مخ کې رستو طرفونه چې دي چې سدي نو دي دا پته الله ته پته یا علم الله ته پته هغه به پويږي بل څوک نه دې کې رد شرک په علم ښه ته دا بوسه کې لکه په خاله کول کنه چې دا موږ ساروي کم دې نه به دې طرف ته ګوره وای الله تر دې طرف مې علم دې دې طرف مې ته پته پويږي ولا يشبعون ادي سفارش نشي کولی بیا بداوي چې هغه مونږ پر دی وجه دا یې خیال ساتو چې سفارش را لوکي الله وی نشي کولی ولا يشبعون دي سفارش نشي کولی رد شفاعت قهري الا لمن ارتضى مگر دا هغه چا لپاره چې الله ته رضا وي دا مشرک نه الله رضا کیږي چې بشر باندې څوک مرشي نه دا خو چې موحدي ګناګار نه ملائک به داغه د پاره سفارش کوي مشرک او مبتدع او غیره له نشته کنه وهم من خشیته مشفقون او دې د hebat د الله نه یریدون کې دا پاګي hebat راځي عجز د ملائکه ښا ومن یقل منهم تخویف ول ذکر کی او خلاوی چې کدا چا په دې کې وي ته زه الہیم ومن یقل منهم هغه څو چې وي په دې کې انی الہ من دونه چې زه الہیم سوا د الله نه فذالک نجزیه جهنم پس دغه سړی ری مونږ با سزا ورکو دلته جهنم دیو جهنم ته نه لباس کده دا و چې زه په غیب پوهیږم زه د پټو سونو الویم ولې دا چې چورلټه داوا کو نشي کولای چې زه خدای یم زه الہ یم خدای اولوہیت یو صفت بزان له ثابتې چې زه د غیب والویم ته دا و چې زه الہ یم دې دا او کده دا وې چې زه بیماران را کوم ما سره باقاعده ضمانت او ګارانټي ده ها نو په دې د صفاتو کو اده دا داوا وکړه چې زه الہ یم ادا شانته په دې خبرو کې ضمانت واغسته کنه چې باقاعده ضمانت بدل درکې چې دا څه بکار کوي دا بخخه دا تعویز دی دا منتر دی او ککار نه شنو زبا مجرم ګوردا څه خبرې کې خلق ته یقین ولا جوړي اچ بیا ور پس راځي چې کار نه شندې سره خیر بل بل هغه کو تاسو مطلب ته بهرحال چې چا دا داو کړ دنیا کې الله وی جهنم ته به لګم نو دې خلق درو جو کړو وی عیسی علی السلام مونته ویلي ته ما عبادت کوي یا پاولیاو پورې جوړ کړی چې هغه ویلو چې زمون زایلا سو کرا غنو بیا به په قبر عذاب نه ها یو تنه ویولې د خوب کې نا ورته وی چې د باندې رحم وکا په د باندې قبر عذاب دی نو یې پیر سی بوې چې ها شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله هغه به دا درو جوړ کړی چې هغه د پوزو کې دې چې ته ما مدرسې سره خوا کې تیر شوې دې چې ته نو یغي معلومات کړو نو چاو دی او ځل تیر شو په دې غاړه نو عذاب تر قبر لر کړو دا خبرې لیکلې په کتابونو کې ښا نو ګور قرآن مجید وی چې څوک په دې کې دا وی چې زه الہیم تعالی نه سیوا فذالک نجزیه جهنم فضل بمونگا سزا ورکو دے جہنم کذالک نجد الظالمین دارنگی مونگا سزا ورکو ظالمانو تا دویم باب پرش دریم باب ذکر کړي اتسل وختم آیات پر درستو پدې کې دلایل عقلیه دي دو دلایل عقلی مخکې ذکر شو مختصر دلته کې تفصیلا نورم ذکر کړي په مسله توحید باندې چې دا ګورز د شه ذهن تراشي ښا دریم دلیل عقلی باغ ترتیب سره اولم ير الذين كفروا آیا نګوري هغه سان چې کافران دي الله توحید منکر دي ان السماوات والارض چې یقینا د اسمانونو او زمکا کان تارتقن وو دا دواړه بند ففتقناهما پس مونږه کولاو کړ دې لرا پران استل دې لرا درات کون خپل معنا جوختیدل باندې دل یو بل کې ورننه وتل ته ویل شي رات کون نو زمکه اسمانونه د سبندو یا اسمان خپل کې بندو ازمه کې خپل کې باندې وي طبقات پکې نو نورسته کولا او کړه طبقه پکې جوړ کړي او دا طاقت پکې واچو چې اسمان نه باران تنظیم وکړو د زمکه نه د زرغونې تنظیم وکړو ناول کې دا نو خدا سي رات کنده بندو الله پرانستل وجعلنا من الماء كل شيء حي اگر دولې مونږه دوبونه اریو شی تازه اریو شی ژوند دي څومره چې مخلوقات تنه باغې کې زیات تر دوبو اثر دي چې الله دې پیدائش کړل دي اکیدی شي کدا چې مخلوقي چې هغه کې دوبو اثر نه ناته مستثنا به مفسرین وینو خو اکثر له حکم د کلی کنه نو اکثر اریو شی جوړنه هغه الله دوبونه پیدا کړی هغه ماده حیات یې دوبونه جوړ شوی دی دا د الله حکم او بل دا څه په اړه باندې پوېږي چې په وبو باندې انسانوم تازه دی سناورم تازه دی بوټي او حشراتم تازه دی چې وبني نور شي بیا مړاوي او خراب نه دا وی کنه ابو هريره رضی الله عنه ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې یا رسول الله انی اذا رایتک طابت نفسی وقرت عینی تنبئنی عن كل شیء زه چې تا وینم نو زړه مې ډېر خوشاله استرګې مې یخي نو ما د هر یو سوز باره کې خبر کړه سوز راته وایا نبی علیہ السلام کل شین خلقا مما هر یو شی دوبونه پیدا کړی شوی حقیقت یې ده نیو غور د دنیا دا وبدي کنه او بل د باندې د روح پاسمانی وبو تازه چې دا قران مجید دی بیا وی ما ورته وی چې ام بینی عن امر اذا عملت به دخلت الجنه دا یو خبر را توخیا چې زه پاره عمل کوم از په جنت ته داخل شمه دا را توخیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو څو خبره وکولې بهترین اعمال چې دا کوا افش السلام واطعم الطعام سلام اچو خلق باندې سلام کوا خلق ته او خوراک ورکوا مسکینانو ته خوراک ورکوا درا پریوتونه د چودونه درنګ درا جوړېدونه ها دارسنه محفوظ دي آفاتونه او دا شانته الله په خپل قدرت باندې ټینګ کړي ستنه ورته نشتا دیوال نه ورته نشتا سقف نه ورته ځکه وې چاته چخکاری دي چت پشان کنه بارا ځکه ورته وې ښا ابره وهم عن آیاتها موردون ادید آیاتونو النخ نخود دینا مخ اړون کړي په دې اسمان کې څومره قدرتونه دي الله انخي دلائل دي وفي كل شيء له آیات تدل على انه واحد هر یو څه کې الله ده پاره دلیل شتا په دې باندې دلیل چې الله یوازې هغه سره څوک شریک نشته اتم دلیل او دا تفصیل کې د اسمان نه دی آیاتونو ده ده نخو وهو الذي الله غزاد خلق الليل والنهار چې پیدا کړی شپه او ورځ او الشمس والقمر او نور اوس بګمای کلن فی فلک یسبحون ټول په خپل مدارونو کې لامبو وهی کلن فی فلک ار یو په خپل مدار کې فلک اسمان ته وي مدار ته وي یسبحون هغه کې لامبو یو خو روان دي ټوپونه نه وي دکړې نه وي یسبحون یسبحون کې دې ته اشاره ده چې الله رب العزت دې کائناتو کې دې ستورو کې داسې قدرت او قوت چولې چې دې سونه په خپل سمي باندې لګیا دي او حرکت کې د الله په حکم باندې لکه سیاره چې څنګه روان دي ور رفتار کې وغیرہ نو ګور دې ځای په دلایل عقلی ذکر شو نو زجر ذکر کې منکرین ولا چاري ودا خبره کولا چې بس دا خو د دې پیغمبر دا ژوند دی او دې بدا خبرې کوي مونږ ته خود دو ترجن پورې خبره ده بس چې دې لړ شي وفات شي نو بس خبره بخلاص شي بیا پکې سنشتہ وما جعلنا ان دې ګرځول مونږه له بشر من قبلک الخلد دې یو باندې د پاره مخکستانه همیشواله کدی دا وای کنه چرا دغه ترجمه پورې خبره ده او بل چا دا خبرې نه کړې نه به ورستو کی الله مستانه مخکې چې د پاره همیشواله نه دې ګرځول پتا به هم پنا راځي څنګه چې د اسمانونو د نور سپوږمې ذکر وکړو چې د الله پیدا کړی نو دلته کې خې چې دا ژوند هم داغه په اختیار کې چاله اخلي نو څوک منه کولې نشي چاله ورکی نو څوک بندولې نشي چاله کمی نو څوک په تصرف نشي کولې ژوند هم داغه په اختیار کې ستانه مخ کې رچا ده پر همیشواله نو دا ته یاتونه دلیل په دې خبره چې خلکو کم درو جوړ کړی په جون کې نو هغه په واځه حقيقي جوړ دا دروغ دي لکه د حضرت علی السلام بارک وي چې نه هغه ژوند دی نو رد پاغه خلق باندې خلق چې نبی رسول الله په جون کې داغه په وخت کې دا ویلو قرای ګل دستانه مخکې رچاله پاره مې شواله نشته نو دا هغه ژوند دی په دنیا کې ګرځې دی نو بیا دا څه مطلب یا معنا نه صحیح کېده بل دا چې دا خلک په دې خوشاليږي په دې ځان له زړه یاخی چې دا خو دې مرشنه دا کاته بټوله خورشي الله دا غي جواب کوي ابا امتا پس کچره تا مرشه فهم الخالدون رایا دی باج همیشوی افا امتا آیا چې تمر شي فهم الخالدون دی به همیشه یې مرګ به پتا راځي په دبا نه راځي دا د خلقو د جهل خبرې ښه نه په جاهلان خلق دی او چې ګورا د یو سړی ترمن شو مثلا الاغلو کې زی پاتې شو نو ته چاوي یاره تر هغه مل شم دی خوشاله دي چاو کنه اوس با دا ګوره یا زما کړه اچاوته وی چې لکه دا خو هغه دی خپل زیشتنه دی وای یاره وی هغه لوکه مونته دی یا به مرشیو دا غته پته لګی وی ورور دا ستا په اختیار کې دی او خواج ته اراده کوي کنه وی هغه ته پته نه لګی نو دا امر کو جون ستا په اختیار کې چې ته بده خوشاله کېږي چې اوله غته مرشي د دې څه پته لګی دا ول الله په اختیار کې نذیر نبی علیہ السلام او پات خوشاله دوړې یا خو او الله وی چې دې بګنه همیشه ژوند تیری دی بیا ز پرېدم کدی اړو منصبیم جوړ کې کنه سره قتلولو کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی زمرګ نه خو څوک نه دی بچو هیڅ څوک ته نه دی بچو د دین هم باز خلقو بل مشران او پیران مستثنا کړو چې هغه باندې مرګ نه راځي هغه کوم مرګ پراشم نه وي ژوند یې ور راځي کله په بلې کې نه کله په تاونه کې نه راځي موږ دلته کنه مرګ یې ویني نو دا پلان یې راځي دا پلان یې راځي او قران په فلک کړل چې بیا راتل نشته دې صورت کې به مو ویخه چې بیا راتل کوم دا خو تاسو ځان لړخه کې اره یو نفس کون کې نه مرګ دې ونبلوکم بالشر والخير فتنه او ازمیخ کوم تاسو باندې په تکلیف او پر احد سره د بار د امتحان چې څوک صبر کوي او څوک به صبر کوي څوک شکر ادا کوي څوک نه شکر کوي دا خو بجون کې راضی کنه تکلیف او راحت ویلینا ترجعون امون تبا تاسو واپس کړی شئ نو چې تکلیف او راحت کې تاسو څنګه عمل کړی ژوندوم تیر کړی زاګه بر سره حساب کتاب کو اجر بدل درکو اکه نا پرمانی او نا شکریم کړی سزا بدل درکو دا زواجر دي ښا چې کله په دې ځان لړخه کوي چې دا دې مرشنو باندې به بټوله خورش کنه نو کله وی چې تاسو باندې دې پیغمبر خبره مانه د دې سړي د کیسه چل چې تاسو باندې خبره مانه ټوک ور پورو کې چې استاد په شان باندې دینو نو باندې باندې باندې ته بيداری کې وإذا رآك الذين كفروا کله چې ویني دا لرا کافرانو چې منکر دي د الله د قدرتونو امر کې مخه ته نشته کل نفس ذائقه الموت باندې ما کې نه ساتي جديدا وای کنه چې تا درجون د بلا خبره ایتخذونک دیننی سی تعالی را الا حزوا مگر پټو کو سرا هذا الذي يذكر الهتكم آیا دا غسړی دی چې دی یادې الها تاسو دا غي بدر دی وای اغي نه منی توبه توبه خدا دې غچ مونږه هغه الها نه منی ها هغه پلانیم نه منی دا خو بوتاغه سوی نه کینې دې به تر اوسه یا نه جوړ کړو ټکر به ولور کړو هغه دور صبر نه کوي خو احد الذي يذكر الهتكم دا الفاظ دی راغیخه چې ګوره دته ټول دنیا مانی تر لره لره پورې خلک مانی هغه ول راضي ادا سره په انکار کوي دستاو د الہ او بدویو دا وی چې دې سنشي کوله وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دی په ذکر د رحمان باندې دی کافر دی الله وی چې د رحمان نوم غستې شي نو دی په خپل دا غي نه انکار کوي او بد غني او دا غي نه نفرت او تیخت پیدا کیږي او بل خو د خپل الہ دومره معتقد دي دومره لوی ایمان یې لري چې به عمر یادې چې دستاو د الہ ذکر کوي نو خپل ته الہ وي درانه درانه نمونه وته کړي دستګیر وغیرہ او چې د رحمان نوم وتاخلي نو باغې بد غني هم کافرون هغه کفر کوي هغه نه انکار کوي قران ویلو کله چې د الله نوم غستی شي نور دي تندي خرابې ردي طبيعت بدی او چې د دې د الهو ذکر شروع شي نو بس دی با خوشاله شي تازه شي او او سبحان الله او بیا وایا دوباره کا دا واقعا دا کرامت بیا ذکر کا چې د رحمان ذکر وته کین دي تندې تریو کړی نو کله چې دا حالت لیدو نو مؤمنانو مشره په دی خو پکار دي چې عذاب راشي دی خلکو له عذاب پکار دي نو قران وی تلوار مکوي خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دا انسان د تلوارنا سوریکم آیاتی عجل تلوار ته وای کنه عجلت چا دا ویل چې د بعض قبيلو په جبه کې خټه ته وای او قران چې کوم معنا ذکر کړی دا نه دا واضح عجل دا انسان د تلوار نه جوړ دی ډېر ډېر جلباز دی تلوار کوي سوريګم آیاته زردا چوبخه انتا وستا نخې د خپل قهر او د عذاب فلا تستعجلون واستاو تلوار مکوي ما باندې عذاب مغواړي په تلوار زبر توخه د خپل قهر او غضب نمونه دا په حال کې چې مشرکانو سوال کو چې موږ خپل له هم نو کدا غلط نه بمون عذاب راشي یا مؤمنان وي چې دې دومره د پیغمبر باره کې ګوستاخی او استهزاء او بيدبي کوي نو بدی خو عذاب راشي زر الله وي تلوار مکوي بیا زجر مشرکان له څنګه استهزاء کول انداز د قیامت نه انکار کو او ګورا قتل وار کوي ښا ويقولون اوایدی متا هذا الوعد کلب الى وعد القیامت ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی مؤمنان ته وي چې دا عذاب بکل راځي دا قیامت بکل راځي اسی وی دم کې راکوي زمونږه انتظار وګت کو بس دا عذاب راولې چې خبره وسیږي جواب لو يعلم الذين كفروا کجر پوښوي هغه سان چې کافر دي حين لا يكفون هغه وخت چې نه بشي بندولې او وجوههم النار د خپل مخونو نور ولا عن ظهورهم ان د شاګانو د دینه ولا هم ينصرون انا بردي امداد وکړي شي بیا خو به عذاب څوک نشي اړول کنه نبي خپل سره اختیاري فلا يستطيعون ردها پس طاقت من لري داغه د واپس کولو ولا هم ينظرون انا بديتا اوکتی شي بیا به ته مهلت هم نه ملاويږي ښا انا باغ عذاب رستو کولی شي تسلی ذکر کې پیغمبر الله چې دا आवाज تا پورې دي خندان کوي دا आवाज ستانه عذاب نه غواړي په تلوار دا خو مخکې هم بیا سره دغه شانته استهزاء شوی دی فحاق واپس پر هغه را نازل شپه دا خپل استهزاء او خندنی د وجنه څنګه چې بنی اسرائیل کې ویلو چې خندا کول پیغمبرانو پورې دا سبب دی د عذاب نو چې دا په سنت پورې او سړی خندا کوي د پیغمبر دا به سبب نه د عذاب یقینا چې دا به سبب دی د عذاب ښه ودي سره فکر نشته نو دی یریږي نه نو قل من یکلاکم باللیل والنهار من الرحمن وای ورته څوک بچی تاسو د شپې او دروازې د آزاد الرحمن نه سوچته چې تاسو حفاظت وکي من الرحمن یا سوا د رحمان نه دا خو هغه چې تاسو حفاظت کوي او خیال هم ساتي اته او چخله پورته کینو د بل چا نسبت کوي د بل چا نوم اخلي بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دي د ذکر در خپلنا مخړون کې دي دا غي خدا پروا نشته کنه چې الله زمو حفاظت کوي یا کوغړی عذاب راکینو سو کوم بچکول نشي دمر په غفلت کې دي دمر په لا پروايي کې دي چې واعظ او نصيحت ورته تکي قران ورته وي معرضون نغي مخړي څنګه چې پاول کې وې کنه چې وهم فی غفلت معرضون دی په غفلت کې دا الله توحید نه په غفلت کې مخړون کې د قران نه زجر ام لهم الہاتون ایشتر د دې لپاره الها تمنعهم من دوننا چې بچی دی لرا زموږ د عذابنا یا سیوا زموږ نه حفاظت خو الله وی مونږ کو نو دې لپاره الہ شته چې عبادت کوي او کنه هغه خو لګیا دي چې وي جدا خو مونږ باندې رچا نظر دی دا خو مونږ د چا د امساد لاندې یو دا خبره کوي وروته جدا خو مونږ باندې رچا لاس پروت ته کړه هر چا نظر دی را باندې کدا نه ویني مونږ خو با دوخانو په شاس په خړلې وردا سره شرک خبره ثابتې ښا دخلې خبرې دی وایي چې زموږ د بار اشتاغي عبادت کې شپه ورځ او غافل کې ګرانه نه نو قران وی لا یستطيعون نصر انفسهم ستا حفاظت پریدا اگر د خپل ځان باندې ورز خپل ځان به داد دین طاقت نه لري نصر انفسهم د امداد د خپل ځانونو عاجز دي محتاج دي کمزوري دي بے وسه دي ولا هم منا يصحبون ان بدی سره زمونږ د طرفنا امداد وکړي شي ملګرتیا وکړي شي نه د خپل ځان د امداد طاقت او استطاعت شته ولا هم منا يصحبون او دا څه خلق دي چې زمونږ د طرف نه سره مونږ به امداد نکو نو خاصو به بچ کی عذاب کې براشي کنه ولا هم منا يسحبون زمون د طرف نه واغې سره ملګرتیا نشي کېده یو دا ما یا ولا هم منا يسحبون نه بد دغه خلق سره زمون د عذاب په مقابل